تر 96 نمبر آیات پورې شپږ نوي نمبر آیات پورې دا غین ورستوي مساله رسالت شروع کړه محمد رسول الله هغه په دې انداز باندې بیانوله چې د اعتراضات او جوابونو څوک د نبی علیہ السلام پیغمبري نه مني نو هغه ته دا غیث شبهات او شکونه او پنځم اعتراض په نسخه باندې د پنځم او د شپږم اعتراض ترمنځ د تحققات ذکر کړل بهادرای او تنبیحات مسلمانانو ته ویښ شي ګورئ يهوديان تاسو په قسمه قسم طریقو باندې بی دینه کول غواړي خبردار چرته بی دینه نشئ شپاګم اعتراض وقال اتخذ الله سره ذکر کړي چې ته نازولی نه مني دا الله رب العزت نازولی دي بزرگان دي هغه الله ته ډیر نږدې دي منګه چې هغه ته خبر وکړو الله رب العزت دا غي خبره کته نه غورځي الله رب العزت دا غي خبره نه غورځي لکه څنګه چې تا ته ټول شاګردان یو شانتی ندي دا شانتی الله رب العزت ته هم چې کمدنو ټول بنديان هغه یو شانتی ندي څور ته نږدې دي اصل اصل شبهه دا وا دا د دې چې کمدنو پرنګونو رنگونو دا شبهه کوي کله وی ها اولای شفاعنا عند الله او کله وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او کله وی اتخذ الله ولدا په مختلفو طریقو سره دا شبهه کوي او دا اعتراض سے کم دنو را واردی نو اوس دلته کې دا شبهه صاف ویلا الله ځان نه یادولې نیولې دي او هغه په الله باندې ډیر دران دي یو بچی راوړلی او بل په بچیوالي باندې نیولې په دې عوامو پويږي چې دې یو سړی اولاد نوي یا لکه دا فلان کې چې نه دا استاذیه دي انو ير زوی مینه د خدا سره مینه لکه زوی دې مطلب باندې غي کویږي چې ځپلان کې وي خپل اولاد نو نورور ولا چې کم دنو بچي ورک چې زدا ځان لوي کا انو فی زوی مینه د خویدا سره لکه زیه نو یو زوی راوړلی اولاد راوړل او دویم چې کمدنو په اولاد باندې نیولی نو دې دې نو قائل چې ګینینو الله رب العزت راوړي دي د دې ډېر کم مشرکان هغه قائلو چې ګینی دا به ویل چې الله رب العزت هغه چې کمندنو خزه دا نعوذ بالله او بچی راوړي بلکې دا یو چې ځنې باندېان په الله دا سګران دي لکه دا اولاد د دې جواب کوي په پینځو طریقو باندې چې په شرک باندې دا پینځه ډز یو کې چې ان شرک له ظلم عظیم دا رب قائم دی او په کې نه کیږي ترمیم او دا پنځپیرې دا پینځه ډز او په شرک باندې کول غواړي د شوق د اولاد نه او د نیازولو نه الله ته نسبت صحیح نه دی الله پاک دې زکه بچي چې خلق نیوي نو یې چې کمندنو کمزوري پټاور کې نو چې یاره یو شپېته ځامن میوي نو څه خبره انو دا چې کمندنو وي چې دا څه وي دا څه یاره یو درزن وین هم بخوا او د پښتو یو زوی لخ کړی نو کمزوري وس نه رسی نو یاره چې اولاد مې وې خبره کله داسي چې یاره یو سره د میراث کېدو چې کمړ شم نو میراث په پاتې شم دا زغه مې سو کړی میراث به سو کړی او کله شهوت د وجه نه ان الله رب العزت د دې ټول وجه نه پاک دی سبحانا الله ته د اولاد نسبت بالکل نکېږي نه کمزور دی نه په وخت فنا راځي او نه چې کمونو د شهوتونو دار څخه پاک دی صرف یو الله لدی آغا چې په اسمانو کې دی اوس مګه کې دریم جواب کل له قانتون دا ټول دی الله تعجزان ټول الله تعجز دی نو الله رب العزت بچیتا او کارونو حواله کولو ته ضرورت ته چې نیازول ویني اونوي او بل چا ته چې کمندونو حواله کی سلورم بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو د اولاد مدد ته هم ضرورت نشته دی په یک کی आवाज باندې ناشنا پیدا کړي بدیع چې نمونه ني بدعت ته بدعت ځکوي چې هغه مخ کې نمونه ني کنه شریعت کې بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکي فاذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون انزم جواب کله چې فیصلو کې دی او کار ناغي ته وي شات بیا غشي بیا به څه خبره تعجت ني ندی کې نیاز اورته ساجت ته په خپل کوي نو ستا پر رسالت دی الله مونږ سره خبرې وکي یعنی الله دې مونږ ته وایي چې دا زما پیغمبر دی زمونږ په نوم باندې چټ راشي او خط چې کمونو زمونږ په نوم باندې راشي چې الله رب العزت دا لیکلی چې بانا مې مکی والا دا محمد زما پیغمبر دی او ما در لېګل دی نو تاسو چې کم دینو د خبره ومنئ دا د خبره تاسو ومني نو موږ ته الله وی یا خوب کې څه کرشمه وینو چې خوب څو وینو چې هر دا پلان کې په حق باندې دی او دا پلان کې بالکل صحیح دی نو نوم خوب ولیدو نوم څه کرشمه ولیدلا انا را تعالی رب العزت چې کمنه یو چیټ پاولې کو ته څنګه پیغمبري نو دې الزامي اونته جواب کوي جواب دا کوي چې په خوانوم دا ویلو نو خلاصیو دا خبره په خوانو کړې وي نو خلاص شوی دي نه نه دي خلاص شوی او دوی می دا جواب کوي چې بادشاہ چې یو قانون مقرر کی ناغه هری کوسې لنیزي ټک ټک نه کی چې هری کوسې لور شي او ټکار یو کی چې دا قانون ما مقرر کړی دی او تاسو چې کم دنو دا خبره ومني بادشاہ چې کم دنو هری کوسې لنیزي وقال الذين لا يعلمون او وای او ویل با کسانو چې نه پويږي لولا یکلمون الله ولې خبرې نه کوي موږ سره الله یا ناراضي او نخا چې زمونږ د خوخي وي کذالک جواب دا کرانګي ویلوا کسانو چې مخکې دینو پشان د وینار دی تشابات قلوبهم یو شان دي زړونه د دې په کفر او په شرک کې یعنی لکه څنګه چې دا غي اعتراض هم دغه شان د اوسانو سره دی اعتراض دی تب غنیوا چې یو بل ته څه کړی وصیت کړی بل هم قوم طاغون بلکې دا د یو سپي بچان دي یعنی زړونه ګنده دي هدف مرام یو دی د حق دشمنی د پیغمبر دشمنی نو اعتراض یو شان راوځي د خلونه اعتراض د خلونه یو شان راوځي تشاوات قلوبهم قد بین الایات یقینا صاحب بیان کړی مونږه نه کې د پاره دا قوم چې یقین کوي ان ارسلنا قبل حق بشیرا و نذیرا دا صداقت د نبی علیہ السلام راوړو اعتراضات نورستو ډیر اعتراضات کېدل نو دوی د په اعتراضات سره څه کوي دا دوی چې اعتراضات کوي نو په دې سره دوی چې کمندنو تا رسالت او ستا پیغمبري پټي تا الله پیغمبر کړي دی په دې اعتراضات باندې ستا چې کمونو پیغمبري پټولې نشي ته حق پیغمبري ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا تعالی کله موږ ته په حق مسله باندې بالحق بالکل کرا اشتیا توحید مسله د پاره توحید کارا کولو ولا تس او عام طور چې مونږ را تبلیغیان ورونو راولو چې په یو زنانه باندې به څلور کسه دوزخ ته ځي او دا غینه به تپوس کیږي چې دا اول دوزخ دا اول دا زنانه چې کمنو گمراه ده یا الله پلان کې اول گمراه ده نو هغه اعلی چې کله د خپل ذمہواری نه ادا کړی کنه کور کې ده او کور کې د دین خبره نه ده کړی په محله کې دی او په محله کې د دین خبره نه ده کړې نو مطلب دا چې دا کسان ولې دوزخ ته دي نو د د پیټه په نه دی خود د بیان نه دی کړن دا تاسو ته نه دی وجه نه کیږي چې تاول خپل ذمہواری نه دا دا کړې هغه د دې مطلب دی ولا تصلو عن اصحاب الجحیم تاسو ونه کړی چې ستانه بارد دوزخیانو کې چې کله تاسو خپل ذمہواری څخه کړی ادا کړی نو دا تاسو به نه کیږي ولن ترضا عنك اليهود تنبيه ده داعی تا داعی ده تنبيه ده کله کله داسې وی چې دا اعتراضونه ډیر شي او مخالفت ډیر شي نو د بنده په ځل کې یو طبيعي تقاضا شي پیدا شي چې هر په زونو خبرو سره جوړ کوم چې نه وي ته بیان نه وي زه بیانوم بزګری به تکینو نو ساړه مازغه به یو دی به هم سوړ مازغه ناست دی زه به هم سوړ مازغه سیما ناستم دی به ما نه چیړي او زه به دی نه چیړم بس په دې به اتفاق وکړو چې خپل مذهب छोड़ो نه او دوسرو کې سات छेड़ो نه بس په دې وسو کو کنا مونږ بولو نه پریدو دا مونږ نه کو چې مونږ ته کمندونو د باطل لاس باطل تفریدو مونږ په باطل پرستم خپکیګو مونږ وایو چې دې څه ته دوزخ ته لاړ نشي مونږ ورته د رور په نظر باندې ګورو او مونږ ورته حق مسله د دې لپاره نه بیانو چې ګینه مونږه سپکاو یا زمونږه سپکاوی مقصود دی کلا وحاشا یا چې کمنو زمونږ بی عزتی مقصود ده یا زمونږ چې کمنو خپل علم کار کو توبه خدای توبه مونږ صرف چې حق مسله کو نو د دې لپاره کو چې دا رور هم د دوزخ نشي بچي دا پلان کې خور دام د دوزخ نشي خپل شي هم جوړي او شریک خوشحال پاکستان مسکو جوړ کو یو بل تبازاری نوي سبا چې کمنو د جمهوریت نه خبر راوالو سبا د بل راوالو او یو مجموعه غونډه کې سنتریا کرے وسکو جوړ کو ولن ترضان کل یهود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم دا څنګه زوم جوړ کړو ولن ترضى عنك اليهود بالکل نو خوشالي کستان يهوديان او نه پیرنګيان حتا تتبع ملتهم ال بدن خوشاله شي چې دا دا برای نام چې کوم دی ځای په لا اله الا الله لیکلي دي چې دا هم سکے قران کې حتا تتبع ملتهم تر دې چې روان شي ته په مکمل دو دستور دي مکمل چې هغه څنګه روان دي به حیا چې تم به حیا شي هغه چې کمندنو وي پښتانه وي چې زه پښتانه خلسوي کونډه وي چې زه کونډه خدای یو مړو خپات دي کی او وي چې زه څنګه يم خدای دې هغه شانتي کی اینو پری دي حتا تتبع ملتهم تو بولا کله یو ځای ډور کې کله بل ځای ور کوي کله وو سره په یو خبره د سات کوي کله بل خبره د سات کوي چې په سر دی وته ویلو چې نه منم او بعد اسلام دا عیم او د مسلمان زمکه دا او دا ول اسلام او د مسلمان خلاف نه استعمالي نو په سر نه خبره کوي کنه حتا تتبع ملتهم تر دې چې روان شي ته مکمل دو دستور دی باندې ورته وایا ان هدى الله هو الهدى بل طرف ته ول ورشم هر خبره چې د قران او سنت خلاف ده نو هغه ته اهوا وي اخیالات دي چې د قران او سنت نه یو خلاف مسله ده نو هغه څه دي اهوا وي اخیالات دي خواهشات دي دا هیڅ حقیقت نشته ده نو کته د خلکو په طبيعتونو روان شو د باجوړو خبره کړه د خلکو په مجازونو څه شوي روان شي او دا الله رب العزت دین دی پرې خو دو مالکا من الله ولی ولا نصير اوس نبی علیہ السلام د خلکو په طبیعتونو په روانې ده نه دا پښتانه وی لوري وامه تا تا ان ګوره واورای ته در تورا مې ګویم دیوار تو بشناو نو دا چې کمنو لوري وا مې تا تا ان ګوري واوري ته طالبان وی واصل الخطاب ان يكون لمعين وقد يترك لغيره ليهما تلخيص شريف جلد اول والا ان تواتا واو تروان شو د دې په طبيعتونو بعد الذي جاءك من العلم فاز دینا شرارتا ته علم نا مالک من الله من ولي ولا نصير نو وای تا را د الله تر طرف نه ایسوک دوست چې فائدہ درکې ولا نصير او نو څوک بچ کون کې چې عذاب نه لسکی بچ کی یعنی چې ته د غیر قومونو په تهذیب او په قانون روانيږي نو د څه د پاره روانيږي د دې لپاره روانيږي چې ما ته د ورلد بانک د سپېسې شي منظور شي څه فائدہ راځي شي حاصل شي یا د دې لپاره روانيږي چې دوی به زما خلاف ناټو سکی جوړ کی او زما خلاف به اتحاد جوړ کی او بیا به د دې کمونو د دې مقابله کوله نشم الله وی کو په دینیت په بل پسې لاړې نو مالک من الله من ولی څوک د فائدہ درکولې نشي ولا نصير او بل څوک د الله د سزا نه بچ کولې نو نه د zarar نه بچ کول کې بل څوک شته او نه بل څوک فائدہ درکول کې شته او د یې څه بي ځای اعتراضونه کوي دا د دیان دي په دې کې ځنې خلک دا شته چې غي دا خبره مني الذين آتناهم الكتاب دا دې اعتراضونه د ضد وجه نه دي دویم دا دی چې په کوم څه دی ایمان راوړل دی نو دا غي باندې بزان پویا کوي ځان به بسکای پویا کوي نو دې ځان پویا کولو کې ټیکی ټیکول رالل ټیکی ځا کول رالل او معنی ځا کول شو رالل ځان به بسکای پویا کوي او دریم حقیدا دی چې عمل به به کای سالورم حقدا دی چې بل ته به رسای پنځم حقدا دی چې د ملک قانون کای وي پنځ پیر دا پنځه حقونه دي د قران اولنې حق ایمان به څه کای راوړي قران څه څه کوي دویم دا دی چې دا چې کوم سیز باندې ایمان راوړل نو پاغه بزان څه کوي پویا کوي ځان به پویا کوي دریم حقدار چې عمل به کوي سلورم حقدار چې بل تبه رسای پنځم حقدار چې د ملک حاکم بلا قرآنی دا د قرآن سو حق دی پنځه حق دی نو خیر د خفقی ګبانا د ایمان نه علاوه د رستانی حقونه په دې چرته غور کړل دې دا اوس له غونډه کې غلي شو طالبان خو بزرګان دي کنه دی وی چې څنګه موږ نه کړل دا ټول عمر مسافری نه کړل نو زه ما تاسو ته سر سبق نه ویل تاسو خو ته ما ایستي زه خو خپل امیان ورونو سره خبرې کوم اته موږ امیان وایو امیان چې موږ ته کوم نه راځي ته دا سوچ کړل خو بیا به مو ما ځکه پنځپیرین او حسنا ز کوشش د ځکول کړل خو کله دا پنځپیری چې کوم ني چا چرته د ځکول کوشش کړل ازنه خلک په کې دا आवाज وکي و یره وي پنځپیرانو سره ترجمه مکوي نو مکو سره خدا سي وبل مولا پیدا کړي هغه ترجمه کوي ا غریب خو په نیمه کې پریری آیا وی وی انجکشن والا ولا غواړي غوا د وستنی ناو قران نو وی کناو کسی کی کنا نو کیسو خبره زاله قران خبره ځان لدا چې قران د قران په جواب باندې وای نو خو یې کوڅوکین او هغه سره او کوم خدا نه دی ویلي خدای دې ته د قران کریم نشه وخیږي چې بل د قران کریم نشه یې شي کنه نو ان شاء الله که بغیر د پنځپیر نه بل ځای ساړه کړو نو زه بدلای نه اندر کوم بیا خو خدای دې نشي کا بس صرف دومره مساله ده او د عمل خبره کې خو ټول کې خيري پچاړیو کنه دې ځای کې خو ډېر خراب یو انو دې سلورمه خبره کې بل تر سوالو کې دې کې خون ډېر خراب یو مونږ وایو ارکان به فعالي خو سمي بنپریان ټول بلستنی دي ګینه دا فهیم څه چې تدان سره خپل محله نه بل راوستره کنه نو لکه دا مسله ده دعوت خدا مسله نه چې سړی ګرځي ته خو په پنځپیریز کې خطر شوی دی کارا خلک اوس مسله د بلستنوالي ده اوس زمونږ نه بلستنی جوړ شوی دی او یا چې کمنو امیر محترم دې سره تنها یې کی आवाज راځي نو دا چې کمنو سوچ پکار دی فکر پکار دی دعوت په ورکه د قران کریم بل ته وای ګش پکای محله کې وګرځي کور په کور په قران کریم دعوت ورکه نو دعوت په ورکای خپلې پنځمه کې خو بيخي سيو چې د مل قانون بخصي قرآنی په دې کې خو چې کمندونو او کپنپیریان دي کې تبلیغیان دي کې نور دي کټول خو په کې صفر یو صفر بیخي صفر کله ته باز بختور اصل خلی خبره کوي نو هغه ځان لې چې قارون کول غواړي قارون کول غواړي خو خوار مولان دي نو حق تلاوته دا مطلب دی یذلونه حق تلاوته لولی دی لرا په مناسب لو صلی الله علیه باندې دا خلک په ایمان راوړي ها دا چې حقونه څه کوي ادا کوي نو ایمان په دی راوړي او مې یکفر به او چا چې انکار وکړي قران نه دا دي تاوانيان مکمل تاوانيان دي و بنی اسرائیلو ها غزای کوم چې ته یو ځای کې و بنی اسرائیلو دې ځای کې بیا سره وړو معلومه شو چې تر دې ځای پورې خبره چا سره وا بنی اسرائیلو سره وا اول ورته توحید بیان کو په مختلفو اندازونو بیا ورته د رسالت بیان کو داغي په جواباتو باندې تر دې ځای پورې خبره ډیره چې کندنو چا سره وا بنی اسرائیل سره او اخر کې ول بیا خبره راوړه اے اولاد د یعقوب علی السلام اوس کرو نعمت یلتی یاد کې نعمتونه میا چې میکړو پتا سو وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غره کړی مې تاسو دا غي وخت په خلکو باندې واتقوا یوم لا تجزی نفس تیارې او کوي تاسو فخر باندې نه کیږي او یریږي دا غیر ازنا لا تجزی نفس عن نفس چې نشي بدل کېدای هیڅ یو نفس د بل نفس نه معمولی هم ولا يقبل منها عدل او قبول بنه کړی شي دنه جرمانه ولا تنفع شفاعه او فائدہ ورن کې دل رامینت جولای هغه مخکینی آیات کې 48 نمبر کې مینت جولای مخکې کړیو او جرمانه رسته کړی و دلته جرمانه مخکې کړه او سفارش رستو کو خلق دو قسمه زنه په پیسو مینی او زنه په خپل عزت سوي مینی چې کم په پیسو مینی هغه ځان لمینت جوړه والا ګوري سفارشیان چې دی براله سفارشو کې خیر دې کې زی عزت کېږي مبل ته سر کته کېږي خو چې پیسې می ونه لګي او ځنې داسي چې هغه ته خپل عزت خوږي پیسې مې د زر زر شي ولګي خو چې بل ته سر خطا نشي نو پیسې مخکې کوي او مینت څه کوي رستو کوي او ځنې مینت مخکې کوي او پیسې څه کوي رستو کوي نو د دواړو لحاظه وساتم ولا تنفعها شفاعه فائدہ ورنه کی دلرا مینه جولای ولا منصورون او نه بده دی مدد وکړي شي فائز ابتلا ابراهيم ربو بکلمات د دې زین واخلې تر سپاره تر اخره پوری تر اتم اعتراض پوری د ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کړي ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کړي مخکینی معترضین اعتراض کوونکي په نبی عليه السلام دوه قسمه خلکو یو يهوديانو او بل مشرکانو یو يهوديانو او بل څوک مشرکان هغه يهوديان او مشرکان وا نبی عليه السلام لدا پیغور ورکاو چې د خپل نکله ابراهيم دین څخه کړل پرې خودل دی او دا به وتوي چې صبعتا ته د خپل دین نه څه شوي وتلې د دین نه چې کمندنو اوخته او د دین نه وتلې او نو دې ځای کې د ابراهیم علی السلام حقیقت ذکر کړي چې دا اعتراض کوون کی څنګه په کوم خلوي چې د ابراهیم په نسل کې نه دی او مونږ سيو ابراهیمیان یو او د ابراهیم تابعدار نه دی د ابراهیم علی السلام په حقیقت کې درې خبرې ذکر کړي سو درې یو د بیت الله شریف جوړول د بیت الله شریف جوړول چې ابراهیم بیت الله په یو میشن جوړ کړو چې هغه میشن داو چې په دې کې به توحید خدمت کیږي دویم ابراهیم د بیت الله شریف د پاره د یو استاد دوا غوښتلې و چې هغه په دې کې چې کمندنو د کتاب الله نصاب قائمې د الله کتاب په کې څه کوي بیانې او دریم ابراهیم چې وصیت کړ خپل اولاد ته نو هغه یې څه کړل د توحید کړل نو راځي ګورو چې دا درې خبرې په چا کې شته چې پچا کې دا درې خبرې وي نو هغه به صحیح سی وي ابراهیمی وي او که دا درې خبرې پچا کې نه وي نو هغه به صرف نوم د ابراهیم وي نیم د دیوبند به وي او تحریک په سره نه وي نو وی ګوره لګو نبی علیہ السلام بیت الله شریف د شرکیات نه سکی پاکي او یما کې والو تاسو خو به درې ساو شپې ته بوتان لټ کړی دي نو چې پیمانی وای تاسو خو ابراهیم نومونه شرماو نو تاسو په کومه خپل وای چې موږ سيو ابراهيم یاني دویم ابراهيم چې کور جوړ کړو راغې لپاره دعا کړو چې الله زما په نسل آباد کا نو په دغه وخت کې ته ابراهيم سره کوم بچی کار کړو اسماعیل و سره مزدوری کړي وا نو نسب وګوري چې د محمد نسب چا ترسي صلی الله علیه وسلم داغه نسب اسماعیل ته کیږي رسی نو چې چا بیت الله جوړ کړو نو دا غپ نسل الله سکو آباد ک په دین باندې او چې تاسو سوای چې تاسو به کې ډبې ګډوي او رستم او بولو پهلوان کسی به کې څه کوي کوي نو تاسو لکه ابراهيم نو سي شوي او چې چا د ابراهيم مشن راوغس د ابراهيم دعا وا او د ابراهيم دعا الله درې زره کال پس کړه قبول کړه نو تاسو وایي چې د وسنه دی ابراهیمی نه دی عجیب خبره کوي او د ټول انبیاو اتفاقی مسله هغه توحید وا نبی علیہ السلام هغه تکړه راواغه صلا او هغه بیانې خلکو ته داغي چې کمندونو داعی دی نو هغه ابراهیمی نشو او تراله تاسو شوي ابراهیمی شوي اسمړه نوم دی ابراهیمیت خرڅه تړیا حقیقت دی ابراهیم چا سره دی نبی علیہ الصلات والسلام سره دی نو دا صحیح ابراهیمی دی او تاسو هغه تش دوړه دباو دی نو راشي او په دې حقیقت باندې ایمان تکي راوړي د دد ملګرو په شان دی کره ایماندار شي چې دا ایمان در باندې داسې ښکار شي لکه رنگ چې په سړی سکیږي ښکاری او هر باطل نه د بایکاټ سو کوي اعلان کوي په خپل مشران باندې تش فخرونه مکوي اغه له خپل مل او تاسو له خپل مل دنیا ته زلو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ باو کې چې ازمه خو کو ابراهيم باندې رب ددو یعنی نور ته خو ابراهيم عليه السلام الله ته معلومو خو الله وی چې نور خلق ته ظلمه دینه معلومه شو چې په لوی ابراهیم باندې امتحانات راتل نو په تابم سره دي امتحانات راځي فاو کې چې ازمه خو په ابراهیم باندې رب ددو به کلماتن په یو څو غټو غټو خبرو باندې چې هغه ابراهیم سره سوي مناسب وي بکلماتن په یو څو غټو خبرو باندې هغه چې کمندنو په امتحان په یو کو پاغي بکلماتن په یو څو غټو خبرو ځنه وی چې وتاوی نو کو نه خرایا او سنت اخلا او خلق او پوزه کې وبا چوا نو دا ټیک ته ابراهیم علی السلام دا کړی دی خلقت زده امتحان خبرې نه وي امتحان خو دار چا داغه مناسبی کنه نو د ابراهیم د شان دا خور څوک نکونه اخلي او سر سنت کوي دا خو څه مسله نه ده ابراهیم باندې امتحانات راغلیو یا امتحان داو چې هغه چې کمدنو تو د قوم ته چې کمدنو درېدل د مقابله تا دویم داو چې بادشاہ له مقابله ته درېدل دی دریم داو چې ورته غورځیدل دي څلورم داو چې ملمنو له اکرام کړل دي خو ولا لال کړل دي پینځم داو چې د دوی په مارای باندې چاړه راخلې ده شپږم کور کله وطن د الله د دین د بار په خو دي وم داو چې بال او بچ هغه چې کمنو مکه کې په خوشي بیابان کې پری خو دي یو جیل ته تللی وو کال تقریبا ابراهیم بس کېو په جیل کېو سې یو خبره خونه دا انبیاء باندې سخت امتحانات راځي دا چې بیا د تاریخ پرانا کې د ابراهیم امتحانات وګوري نو پته به تاسو لګي فاطمه نو پورا کې ابراهیم دلارا لکه په دې داسې دشي به اجازه کې راولا فاطمه نو پورا کدی لرا قال انی جائل کل ناس اماما نو چې امتحان کې پاس شو نو قال انی جائل کل ناس اماما نو وی ورته وی الله رب العزت یقینا زګرزون کې تعالی را د خلق د پاره مقتدا امام مقتدا او پیشوا چې ټول خلک به کمنو تاب سي در رواني او استاد کمندنو اقتدا وکي د ته یو تا وای او دا بل کې چل امامن پیشوا مقتدا چې سخت برداشت کی ناغه چې کمندونو مقتدا شي بالصبر واليقين تنال الامامه بالدين په سخت سرا او په یقین سرا په دین کې مشرت ملاويږي ابراهيم مقتدا شو چې امتحانونه برداشت کړل نو انی جائلک للناس اماما البلاء للولاء كالذهب للذهب للذهب ازمیختونه چې کمندونو د ولایت د پاره داسې دي لکه د او د سرو د پاره ور شو د سرو د پاره ور شو نو انی جاعلک للناس اماما یقینا ذکون کې امثال را ګرځون کې امثال را خلق له پیشوا چې سخت برداشت کی نو بیا چې کمندنو عزت درته ملاو شي حینا رنگ لاتی ہے پر ترے کانے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے ٹوکرے کانے کے بعد قال ومن ذریتی نو ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی یومانا ومن ذریتی او ګرځاو زما د اولاد نه امامان یعنی زما په اولاد کې هم مقتداګان جوړ کا چغې د خلقو لپاره نمونوي زما اولاد کې هم دا سکا نو الله رب العزت وتوی لا ينال عهد الظالمين نرسیږي وعده د مشرات می ظالمانو ته یعنی ظالم به پیغمبرو نه اولاد کې بدل مشران راولم پیغمبران به پیدا کوم خو چې کم ظالم نو هغه به نه پیغمبر کوم نو و ظالم لا یکون نبیا ظالم پیغمبر کیږي دویمه معنا قال نو ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او څوک به فائدہ اخلي زما د اولاد نه یعنی زما د امامت نه او د مشرت نه فائدہ څوک اخلي یعنی څوک په اقتدا کوي تا خو زما مشر کړم خو مقتدیان به می څوک راضي برابر سي څوک چې زما په قدم سکیږي قدم کیږي او د ابراهیم په ملت پس روان شي او د ابراهیم په نمونه په قدم باندې قدم سکی کیږي نو داسې بسو کی الله رب العزت تو لا ینال عهد الظالمین نرسیږي لوز د فائدې می ظالمانو عنادیانو ته چې کوم عنادی وي نو هغه به فائدہ نه اخلي او چې کوم نابت والي نو هغه به ساخلي فائدہ اخلي شیخ شیوخ رحم الله معنا داوا لا ینالو عاد الظالمین نرسیږي لوز د فائدې می ظالمانو عنادیانو ته وایز جان البیت مساوت للناس اوله مسله بیت الله بنیت للتوحید کلمه تشریکون فی بیت الله د توحید د بار جوړ کړو تاسو به ګول شرک وای پاو کې چې او دې وګرځو موږ بیت الله شریف زائد ګرځېدو خلق لرا مصابت للناس زائد را ګرځېدو خلق ته یعنی دا هر سړي دا شوق پیدا کیږي چې زو تعالی او چې سوکتل یو پیران دا بیا لاله شوق پیدا کیږي الله دې موږ ټول په ادب او احترام بیا بیا بوزي یا مصابتا زید ثواب للناس د خلق د پاره و امن او دامن واتخذوا من مقام ابراهیم او جوړ کی د زید ابراهیم علی السلام نا مقام ابراهیم هغه خاص ګټ هم دا او مقام ابراهیم ټول بیت الله شریف هم دی نو چې طواف کوي یو دوه رکعات منځ کوي مصلی زید مانځو واهنا الی ابراهیم او حکم کړو ابراهیم او اسماعیل ته ان طاهرا بیتیا دا چې پاک ساتي کور زما لته پاک ساتي کور زما نو یو پاکي ظاهری دا جمعه جارو کول جمعه صفا کول داوم ډیره د ثواب خبره ده دوی مدادا چې پاکي چې کمنو هغه شرک نه پاکی معنوي پاکی مراد ده چې شرک پکې نه د میراب د پاسه دا نه لیکلی چې یا رسول الله مدد نه د ابراهیم سره دا دیمه پاکی مناسب ده دا ولانه پاکی هر څوک کوي او دا هر څوک کول شي خو د ابراهیم سره دا دیمه پاکی سره د دیو جن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ان طاهرا بیتیا بلا اله الا الله فلا اله الا الله باندې زما کور پاک څه کوا ساته بی الله ينصب فيه وسن ولا يعبد فيه غير الله چې په دې کې څوک بوت لټن کی او څوک چې کوم نه د الله نه علاوه په کې بل چا بندگی ونه کی لطائفینا د پاره د ګرځیدونکو چا پیرا د طواف کوونکو ولا کفینا او د پاره د اوسیدونکو ور رکوع سجود او د پاره د رکوع سجده کوونکو او اسقال ابراهیم ابراهیم علی السلام بیت الله شریف جوړ کو نو چې کمزای کې بنده پاتې کیږي نو په کار د چا غزای له دعا وکي وایس قال ابراهیم پاو کی جو ابراهیم علی السلام وربمی اجال هاذا بلدان کچ کمندونو دی کلی را د امن والا ورزق قالو من الثمرات او روزی ورکا او سیدون کو دیته د میونا یعنی هغه چاله را چې ایمان راوړي د دینه په الله او پر درستنه یعنی روزی هغه چاله ورکا چې ایمان راوړي په الله او پر درستنه مطلب کافرانو له روزی مور کو دا ابراهيم عليه السلام له شونتیا کوي چې الله منا من بالله واليوم الاخر لروزي ورکا او بل چاله ما ورکاو نو یو مطلب او خيار سره هغه چې کمنو د یوي سوړي نه دوه ځلې نه چټل کیږي مخ کې وی ومن ذریتی نو ورته وی لا ینالو اهل الظالمین دینی فائدہ ظالمانو لنور کو ابراهیم علی السلام وی چې د دین فائدہ ظالمانو لنور کوي نو کې دې شي رزق پولومو نور کوي نو الله وی رزق عام نه د هر چاله سکو ورکوم کافر له مور کوم مؤمن له مور کوم خو دین هر چاله دویم مطلب ابراهیم علیہ السلام وی من آمن منهم بالله الله زما په اولاد کې چې کوم مؤمن روزي ولا ورکا اچ زما بچي شرک کینو په ډوډۍ پسې وړوند کا په ډوډۍ پسې وره ولا لکه د ابراهیم په ډوډۍ هم نه دسو چې زما اولاد یې وسکی شرک کینو چې ونه ولا ورنه کی الله وی د دنیا فائدہ دا ورکوم با لګ دنیا کې فائدہ دا ور ورکم بیا بیا آخرت کې دوزخ ځای شي قال نو الله ومن کفر روزي ورکوم او تعالی را چې ایمان راوړي او چا چې کفر کړي ارزق من امن ومن کفر فومتیو قلیلا چا چې کفر کو نو فائدہ ور کم دلره معمولی غونتا ان دا دنیا به لګه معمولی فائدہ شي ثم اضطروا الى عذاب النار بیا وز مجبور کوم دلرا را وخت کوم دلرا عذاب دورتا وبئس المصير او بد زائد وتلو خو ګوره لوی پیغمبر دی خو د خاتمه نه پیاره کې دی چا څنګه چې خاتمه می خراب شي نو ته هم د خاتمه لپاره سوال کوي مسلمانین لکنه دوام علی الاسلام مراد دی یعنی په دې همیشه سکوا ساته درېما دوا ومن ذریتنا امه مسلمه لک خپل نسل په دین آباد کا دا نه چې خپل موحدی او قران وای او نسل دې ټول انګریزیانی او سره د دینه د عبادت چل ولا نه ورځي کور جوړ کړل خو د کور د عزت چل ولا نه ورځي نو تبو هم چې کمندونو د ځان نه مشروط نه جوړای چې د ځان نه به طریقې څه کوي جوړای او درجیو چې د کزمنګا وتوب علینا د ابراهیم توبه دا غو مناسب ده کنه سو ګناه خو نه کړ چې جمعه ته جوړاو وتوب علینا الله درجات را لسکا اوچت کا ته یا الله زردا کیدن کې مهربان پینځم دوا ربنا وبسیم رسول منهم وربمی وبسیم راولې کې پدې کې رسول نه استاد د دینا چې د دې د نسب او د دې د قام قبيله او د ټبر نه منهم دانه چې نور نه سکا راولېګا چې نور وي پیغمبر څنګه دی سوي مبلغ قران به یو کار به دای چې یتلو علیهم آیاتک بیانې به د آیاتونو ستا ويعلمهم الكتاب د انکار معلم القران وي د کتاب خودن کې وي پویا کوي به لرا په مقصد د کتاب باندې په مقصد باندې به پویا کوي ويعلمهم الكتاب حق یکی بدل را په مقصد د کتاب باندې سالورم کار وال حکمت او په فهم د دین پو یکی بدل را او سنت طریقو باندې حکمت د موقع مناسب عمل کول یعنی دې ټیم کې اوس کول پکار دي په دې وخت کې اوس کول پکار دي نو دا وو تخی چې په دې ټیم کې دا له اوس د دې ټیم دا مسله دا دا مسله دا د هر وخت او د هر ځای مناسبه مسله وتا خی ويزکیم او پاکی بدی لرا د اخلاق او رزیلونه او د شرکیات او د بدعاتونه نو تزکیه د عقاید او د اعمال او د اخلاق او د هر اړخ د ژوند د هر اړخ د ژوند چې کم دنه د دې تزکیه وکړي وایو زکیم او پاکي بدی لرا د غلطو سيزونو نه د ژوند په هر موړ کې بردی چې کم دنه تزکیه راولي معلومه شو دا د ژوند هر اړخ او هر طرف چې هغه د پیغمبر د تعلیماتو نه خالی دی نو هغه پلیت ته اگر کتا ظاهر داسې صفا کړ دی لکه شیشه خو هغه څه دی پلیت دی اپلیت ته پاکیږي با په تعلیم د پیغمبر باندې تعلیم د پیغمبر باندې په پاکیږي وایو زکیهم انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله زور او حکمت والا چې نبی رسول الله سلام بداویل انما انا دعوت ابي ابراهيم زه خپل بابا ابراهيم دوایم یعنی هغه دې لپاره دوا غوښتي وا ګورا بیت الله شریف مدرسې نوم دې بیت الله جوړون کې دې چې کمندنو خلیل الله مزدور دې ور سره ذبیح الله ذبیح الله هغه ور سره چې کمندنو مزدور دې او نصاب دې کتاب الله نصاب د څه کتاب الله او استاد دې رسول الله او شاګردان دي اصحاب رسول الله او محتمم انتظام چلون کې دې الله انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله زور او حکمت والا ومن يرغب عن ملت ابراهيم او زورنا هغه چاته چې دین ابراهیمی نه مخړی د دین د ابراهیم نه مخړی او من يرغب عن ملت ابراهیم ناړی مخ د دین د ابراهیم نه مگر او څوک چا کم عقل کړي وي خپل ځان یعنی په زور به وقوف وي ځان کم عقل کړي کینی ابراهیم په دین کې او ابراهیم په دستور کې د دنیا او د آخرت دي خیرونه دي نو دا وزن کم عقل کړي د دوه قوي چې د ابراهیم میشن فری دي او بل څه بس روان شي ولقد استفیناهم فی الدنیا او یقینا خوکړه مو دلرا په دنیا کې الله استفا کړی وا ګوره د الله وخت خور ته ورزیدل دی د الله وخت خو جیل ته تل دی د الله وخت خو کور کله پری خود دی د الله رب العزت خوخ دی خو بال بچ څه کړی دی پری خودل دی دا خو په خو خو باندې سکیږي راضی او چې امتحان راشي وي څه چل به پکې وو وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین او یقینا د آخرت کې د آخرت کې د کاملونه کارونه دا وجه سوا اذ قال له ابراهيم رب واسلم فاو کې چوي د طرف د اسلم را حواله کزان دي بس مکمل ځان تکا حواله کا یعنی چې صاحب د خپل ژوند په امورو کې په خپل هیڅ اختیار نه هر څه د چا په خوخه کوي دا الله تعالی په خوا خبر نه کوي ځان را حواله کا ابراهيم وی چې تا ته ناواله کوم نو چاته په خوانه مې ځان در حواله کړې اسلام تو لرب العالمین ما ځان حواله کړې رب د مخلوقات ته دا ابراهيم دستور وبس اوس په پوره شوي دا د ابراهيم دستور مکمل ځان حواله کول چاته الله تا چې بل دا الله خلک وې ډیر څه تللی څه مطلب یعنی دومره غټ شو اوس چې د الله نوم غټ شو اوس د الله بندګۍ ته تیار نه دي نو ولې کته ډاکټر شو نو خدای شوي کته انجنیر شو نو خدای شوي کته وزیر اعظم شو نو خدای شوي کته جج شو نو خدای شوي د خدای کیږي خو نه د الله بندې هو دا وایي چې د الله د بندتوب نسو شوما وتلم نو بیا ما ته هم اسانه شیو او تاویلونه براته کولو نیزو کازا کپ ز په ریټ په خون بدر باندې خو کولې لګي نو هم درا دال مخه تا کړل او هم چې کمندونو را سره نور خبرې کړي یا خو لري کړه او سم خبرو کا یا سم شه مسلم یا سم شه کافر دواړه کې دي نشي قال اسلمت لرب العالمین نو یا اسلمت لرب العالمین ما غاړه کې رب د مخلوقات تا ووصوا بیا ابراهیم بنی هو یعقوب درېمه خبره راوړه دا مسله ټول پیغمبرانو اتفاقی مسله وا څنګه ته انکار کوي ووصوا بیا ابراهیم بنی هو یعقوب وصیت کړو په دې مسله باندې ابراهیم خپل بچو ته او یعقوب هم وبچو می ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله خوخړه تاسو لره د ژوند نظام الدين د ژوند نظام مائده کی او یا وا ال عمران کی تشریح کو ان شاء الله ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله خوخړه تاسو لره د ژوند نظام الدين دا الله د خوخه نظام الله د لخوخ کړی دی فلا تموتن مړیږئ ما ممرئ الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو یې غاړه کې خودن کی چاته الله تعالی مر خو تاسو په اختیار کې نه خو غاړه کې خودل خو تاسو اختیار کې دي کنه نو همیشه تابعدار اوسېږي چې مرګ دل راځي چې هم سي تابعداري دای به موږ ته یعقوب ویل دي چې يهودیت په پرېدای نه یا کنتم شهدا صدر یعقوب الموت آیات سو حاضر وای چې کاراغ یعقوب ته مرګ اس قال لبنی چې کلوی خپل بچو ته پیغمبرانو مرګ راځي دا سبعی ده نه اوس پوسو ہے اس قال لبنی پاو چې خپل بچو ته ما تابوزن من بعدی د سشي بندگی وکوي زمان رستو هغه وته نه عبد الله بندگی وکاو استاد خدای الا او عبادت دا مونږ ویلو کنه وایلا ابراهيم الا بایک او د خدای د مشران استاد ابراهيم اسماعیل او اسحاق الا واحدا الا یکیو ونان لو مسلمون امغه الله تعالی کې خودن کی رد په يهودو په نصاراو دای و چې کمندنو په اعمالو د مشرانو باندې فخر کو وی زمونږ مشران خدا رسیده خلق څه شوی دی تیر شوی دی دادا دی وی خدا رسیده خلق څه شوی دی تیر شوی دی مونږ بزان سره راکاږي نو جواب تلک امتون قد خلت دا یو ډلوا چې تیر شوی دا لاما کسبت دلا غو چې دې کړی دی او تاسو له هغه چې تاسو کړی دی تاسو به نه کړی چې تاسو نه دا غبره کې دې کول فقالو كونوا هدنا ونصارا زورنا سره دې دومره لوی بیان نه بیا هم چې کمندونو د يهودیت او نصرانیت طرف ته دعوت ورکړي دای له خو پکارو چې د اسلام ته دعوت ورکړي نو وای دې شي يهوديان او پرنګيان په سمه وشي قول ورته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا نا ملت ابراهیم روان شي په دستور د ابراهیم حنیفا چې د باطل نه اوختن کې په حق ولاړ حنیفان چې په حق سو ولاړ او د باطل نه اوریدونکو ملت ابراهیم روان شي یا نستبع ملت ابراهیم مونږ تابعداري کو د دستور د ابراهیم چې بالکل یو الله د باطل نه اوختن کې ولاړ په توحید پما کان من المشرکین انو د مشرکانو نام و مسلمانان یهودی او پرنګی يهوديت او فرنګيت ته دعوت ورکي او تا د الله دین ته دعوت ورنکو پاسه کنه د الله دین ته دعوت ورکا قولوا آمنا بالله وای ایمان راوړل په الله باندې او پاري چې نازل کړی شوی دی مونږ ته او پاغه چې نازل کړی شوی دی ابراهيم اسماعیل اسحاق او يعقوب نو سوتای پما او تی موسی او عيسى او چور کړی شوی موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام ته او چور کړی شوی نور پیغمبرانو ته ضرب دینا لا نفرق بین احد منهم بالکل جدای نه کومګه په میان دی وطن کې دینا یعنی لا نفرق بین احد منهم بالکل جدای نه کومګه په میان کې دی وطن دینا یعنی ټول پیغمبران هغه د الله رب العزت پیغمبران دي په پیغمبرای کې مونږه مدار د يهوديت مدار د نجات مدار د هدايت هغه په يهوديت او په نصرانيت نه دی مدار د هدايت په دې خبره ده فاین امنو بمثل ما امنتم کده ایمان راوړو یو معنا بمثل ما امنتم پشان دا کتاب باندې چې تاسو په ایمان راوړل یعنی کده دې قران پشان دی یو بل کتاب وی او دې هغه کتاب باندې سره وړو ایمان راوړو نو دوی به کامیاب شي خو د قران په شانته بل کتاب نشته دی نو چې په قران ایمان نه راوړې نو هدایت مونډلې فاین امنو کده ایمان راوړو به مسلمه پشان د هغه کتاب چې ایمان پر راوړل تاسو نو دیو په هدایت شي خو د قران په شان دی بل کتاب نشته نو چې سوی په قران ایمان نه راوړې نو کامیابی دویم مطلب فاین امنو بمثل ما امنتم به کله ایمان راوړو پشان دی ایمان مستاسو په قرآن چې تاسو څنګه ایمان راوړل اے صحابه نو کدی داسې سره راوړو ایمان راوړو نو دی په سم شي دی په یعنی چې څنګه تاسو ایمان دی چې څنګه تاسو ایمان نه د صحابه ایمان سو لند نه بکنے والے نه جکنے والے که سخت به پیرالی نو سخت والا به په سخت ورکول ستړي شو خو صحابه به په برداشت کول ستړي فاینا منو کده ایمان راوړو پشان ایمانون تاسو به قرآن دیو په هدایت شي درو معنا فاینا منو بما منتم به مثل معنا کې نه مراد فاینا منو بما منتم به فقد استداو کده ایمان راوړو په هغه کتاب کې تاسو به ایمان راوړل نه دیو په سم شي پاین تا والله فینما هم فی شقاق او کواړه دل یقینا د دې په مخالفت صاحب کې فی شقاق فسیک فی قوم الله نظر دا چې پورا بشی تعالی الله په مقابله د دوی کې فسیک فی کا زردا چې ستا ډله وو کی ستا پرب وو کی ستا غواخ وو کی الله د دې مقابله کې ستا پرب کوي الله یعنی چې کله تاسو د دې مقابله شي کنه نو تاسو سره بسو کی الله نور یا شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فسیکفیکہم اللہ یقینا چې پورا بشی تعالی الله د دې مقابله کې او هو السميع العليم او هغه الله له اوریدونکو په ذات صبغت الله نو ترغیب منلو تا او ترغیب عملی کولو تا صبغت الله رنگ شي په دین درنګ د الله نو څه مطلب چې ځان باندې چې کمنو سرنګونه پورې کوي تورو یا سپینو یا سبل سرنګونه په ځان پورې کوي نه د دین تعبیر کو یهودیان او عیسایان چې نو هغه یو خاص رنگ وو نو پاره کې هغه په ځان باندې غوپکو نو وی به اوس مونږ چې کمندونو د نصرانیت پرنګ شو رنګ شو اوس مونږ سو کړهولې نشي نو قران وای هغه ځان د نصرانیت پرنګ باندې سکی رنگ کوي ته د الله په دین باندې کلک شه د الله په دین څه او بل دای چې رنگ بچاو واله شي نو رنگ په د لری نه سکیږي ښکاری نو په کار دا دی مسلمانا چې د الله د دین رنگ په تا ښکار شي چې ستا په شکل کې او د هندو په شکل کې سي فرقي ستا په شکل او د يهودي په شکل کې سي وي فرقي او دا رنګي ستا چې کمندونو په غم او د هندو په غم کې سي وي فرقي ستا چې کمندونو په خادای او د هندو په خادای کې سي وي فرقي ستا په سیاست او د هندو په سیاست کې څه وی فرقي ستا په پارلیمنت او د انګريز په پارلیمنت کې څه وی فرقي پکار دا چې ستا په هر ځای کې دین ځلیږي دین څه کیږي ځلیږي او د الله رب العزت دین چې کمنه غدر باندې ښکاروي زګه وی صبغه الله نن ښکاری دینه صبغت الله وما احسن من الله صبغا او څوک دې زیات خسر الله نه په دین کې پرانو له عابدون امون یا غی الله ته عبادت کوونکی او غاړه کې خودونکی مونږ یا غی الله ته غاړه کې خودونکی قل ورته وایا اتوحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ورته وایا تاسو دلیلونه مونږ سره وایي په بار د الله کې او هغه الله دې رب زمونږه او رب تاسو ولنا مالنا ولکم مالکم او موږ لدی عملونه زمونږه او تاسو لدی تاسو څه مطلب لرا مالنا موږ لدی زمونږ عمل یعنی زه خپل کار نه پریدم چې زما بیان دی زه خپل کار نه پریدم او تاسو لدی تاسو عملونه الله سم آزاد شروع هم تیرا چې څه کوی نو کوی خو که څومره زیاته کوی څومره ظلم را باندې کوی خپل بیان پرېږدم ورانو له مخلصون امون یو هغه الله را اخلاص کوونکی درې جملې راوړي ورانو له مسلمون ورانو له عابدون ورانو له مخلصون مونږ یو هغه الله را غاړه کې خودن کې غاړم کې خدا ورانو له عابدون هغه الله لسکو عبادت کو او داس په دنیاوی مقاصد او په اغراض نه کو ونحن له مخلصون او څوک ته لوی ظالم په پټونکو کې دا غچانا چې پټ کی حق خبره شهادتن حق خبره عنده د ځان سره پټ کی من الله چې دا ثابت وي د الله نه سوک تلوی ظالم ممن دا غچانا کتم شهادتن چې پټای کا حق خبره هم ده چې ود د سرا یعنی دې په خصه کېدو پویدو چې دا مسله بالکل صدا حق ده او بیا هم تکړه پټای کړم من الله او دا حق خبره ثابت و د چا د طرفه نو یو دا چې دا حق خبره د چا د طرفه وا دا الله نه دویم دا چې د دې بیم سکیدو پویدو او پس د دین هم سکړه پټه کړم د دنه لوی ظالم بلو چې اوس په پویدل نه او یا دا خبره د چا د طرفه نه وي الله د طرفه نه وي او په ټکړې وي نو دومره لوی ظالم به نو خو چې دوم د چا د طرفه دا الله او دې په مخص کیږي پویږي او بیا نه بیانې حق خبره نه بیانې توحید مسله نه بیانې نو د دنه لوی ظالم بلو خو به شوي کنه دا نه چې من الله د الله نه پټ کړه د الله نه پټيږي ایا عنده د ځان سره پټ کړم جیب کې واچولا هیڅ مطلب شو نو مطلب دا غو فمان ازلهم ممن کتم شهادتن سوک تلوی ظالم دا غچانا چپټه کړه حق خبره اوټته وې دا څه شي دی اوټته او وای چې دا خبره پټه کړه چې اوټته ذریعہ د شرک نه ویني دونه لوی ظالم بل نشته د دنه وای لوی ظالم بل نشته چې په ووټ اراده نکو چې په اوسنی وخت کې په دې نظام کې ووټ ورکول چې کمنو دا ظلم عظیم دی او دې ته ظلم عظیم نه وینو دا د لوی ظالم بل نشته مهمان کتم شهادتان چې پټه کړ چې کمنو حق خبره ځان سره من عنده چې وده د سره من الله د طرف الله نه وم الله بغافل او نه الله معمولی نه خبردار نه چې تاسو کوی تلک امه قد خلت دا چې کوم نه یو ټوله دوباره راوړو تاکید لا یا دې امت د پار راوړو لکه څنګه چې مخکینو له مشرانو فخر نه دی پکار نور سنولو هم د تش په کشران مشرانو باندې فخر نه دی پکار بلکې سکولم غواړي تلک امتون قد غلط دا یو ډله چې تیر شو لها ما کسبت دل وا چې کړی دی او تاسو لري هغه چې تاسو کړی دی او تاسو به نو کړی چې تاسو نه په بار دا کې چې دی کول مونږ کوو